ذلک الفوز العظیم محترم مؤمنانو مسلمانانو ورونو موږ د بعضی صحابه او مختصر سیرت بیانولو او په تیر درس کې مو د سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه سیرت بیان کړلو او بیا مو د هغې سره لنډې یو څو فایدې هم بیان کړلې مؤمنانو مسلمانانو ورونو په هر حدیث او په هر آیات کې او په هر واقعه او په هر سیرت کې ډېرې فایدې او ډېر درسونه زمونږ ستاسو د پاره پراته دي خو مونږ د رب العالمين په مدد سره مختصر بيانوو نو په دې درس کې به د رب العالمين په مدد سره د طفيل بن عمر الدوسي رضی الله تعالی عنه لنډ شان سیرت بیان کو مؤمنانو مسلمانانو ورونو طفیل بن عمر رضی الله تعالی عنه په جاهلیت کې د دوس د قبیلې سردار او د عربو د عزتمندو کسانو څخه یو کس و او د بعضې هغو کسانو نه یو کس هم و چې هغوی په سخاوت کې مشهور وو. د طفیل بن عمر رضی الله تعالی عنه کټوې د اور څخه هیڅکله ښکته شوې نه ده او نه یې دروازه د هغه چا په مخ باندې تړلې ده چې هغې ورته ورټکولی دی. وږو خلکو ته به یې ډوډې، وېرېدونکو خلکو ته به یې امن او پناه غوښتونکو ته به یې پناه ورکوله. خو د دې سره سره یو ځیرک نامتو ادیب او یو د نازک خیال شاعر هم و. طفیل بن عمر رضی الله تعالی عنه نرم احساسات درلودل. او د بیان خواږه او ترخه ورته معلومېدل. د طفیل رضی الله تعالی عنه خبرو به داسې تاثیر کولو لکه جادو چې وي. طفیل رضی الله تعالی عنه په تهامه کې د خپل کور نه تیر شولو او د مکې په طرف باندې په هغه وخت باندې مخه کړه. چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قریشو د کفارو په منځ کې د جګړې میچنې ګرځېدې یعنی د دوی په منځ کې جنگونه وو او هرې ډلې دا کوشش کولو چې خپل ځان ته ملګری پیدا کړي او خپل ډله غټه کړي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د رب العالمین په طرف باندې خلکو ته دعوت ورکولو او وسله یې صرف ایمان او حق وو او بل طرف ته به د قریشو کفارو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت په هر قسم وسلې سره ایسارولو او بندولو به او په هر وسیله به ترنه خلق بندول نو طفیل رضی الله تعالی عنه په داسې وخت کې د جګړې ته ور داخل شو چې د هیڅ تیاری نه وو کړی او د جګړې منځ ته بې قصده او بې ارادې ور داخل شولو. طفیل رضی الله تعالی عنه مکې ته د همدې غرض او د دې مقصد د پاره نه وتلی او نۀ د دې نه مخکې د محمد صلی الله علیه وسلم او د قریشو دغه جنګ په سوچ کې ور ګرځېدلی وو. یعنې طفیل رضی الله تعالی عنه د دې جنګ نه نه وو خبر. نو د دې وجې نه د طفیل بن عمر الدوسی رضی الله تعالی عنه د دې جګړې په باره کې یوه داسې کیسه موجوده ده چې هغه د هېرېدو نه ده نو اوس تاسو دې کیسې ته غوږ شئ ځکه چې دغه کیسه د ډېرو ناشنا کیسو څخه یوه کیسه ده نو طفیل رضی الله تعالی عنه کیسه کوي او وایي چې زه مکې ته راغلم، نو د قریشو سرداران او مشران په ما باندې سمدستي راټول شول او زما یې ښه ګرم هرکلی وکړلو په ښې راغلاست یې راته وویل او زما یې ښه ګرم استقبال وکړو او د دوی په منځ کې زه په یو عزتمن ځای باندې کینولم نو وروسته د دې قریشو سرداران او مشران په یو ځای کې راټول شول او راته یې وویل ای توفیله ته زموږ ښارونو ته راغلی یې او دې کس چې ګمان کوي چې دې نبی دی دې خو زموږ کار خراب کړی دی او زموږ اجتماعیت یې شیندلی دی او زموږ اتفاق یې خراب کړی دی موږ په اختلاف کې سره اچولی یو او زموږ سره دا یره ده چې تا ته او ستا واکمنې او قوم ته به هماغسې مصیبت وګرځي لکه څنګه چې موږ ته مصیبت ګرځېدلی دی نو ته د دې سړی سره خبرې مکوه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته خودو او مه د دینه هیڅ خبر اوره یعنی مه ور سره خپل خبرې کوه او مه د هغه خبرې اوره ځکه چې د دې سړی داسې وینا ده لکه جادو زوی او پلار ورور او ورور خزه او خاون سره جدا کوي نو توفیل رضی الله تعالی عنه ویل چې قسم په الله چې دغه د قريشو خلکو ماته د نبي عليه الصلاة والسلام عجيبه کيسې بيانولې او زه يې د خپل ځان او د خپل قوم په باره کې يرولم، نو د دې کيسو د اورېدو نه پس ما دا پرېکړه او فېصله وکړه چې زه به دې کس ته نژدې هم نه ورځم، نه به ورسره خبرې کوم او نه به د هغې نه خبرې اورم. خو کله چې سحر په کعبه کې د طواف کولو لپاره او د هغه بتانو لپاره چې مونږ به د هغې نه تبرک اخستو او د هغې لپاره به مونږ د حج احرام تړلو نو مسجد حرام ته لاړم او د دې یرې د وجې نه چې زما غوږ ته د محمد صلی الله علیه وسلم د خبرو نه کومې خبرې راونه رسېږي نو په غوږونو کې مې پنبه او مالوچ کېښودلو، خو کله چې زه مسجد ته ور داخل شوم، محمد صلی الله علیه وسلم مې په داسې حال کې ولیدو چې هغه په مانځه باندې ولاړ و، خو قلار په قلار باندې بې د قصده زه ور نژدې کېدم او بغیر د ارادې زه ور نژدې کېدم، تر دې چې زه ښه ور نژدې شوم او د ده په لیدو باندې ډېر خوشاله شولم، او د ده عبادت ډېر خوند راکړو نو د دې نه پس نور هم به اختیاره ورنږدې شوم او د داسې مونځ کولو چې زمونږ د مونځ سره فرق درلودو او زمونږ د مونځ نه جدا مونځ یې کولو او د دې سره سره نور عبادت هم زمونږ د عبادت نه علاوه وو یعنی زمونږ د عبادت په شانتي عبادت یې نه کولو خو د رب العالمین رضا وه نو ده چې څه ویل، ځنې هغه خبرې مې غوږونو ته راورسېدې او د ده ښې او خوږې خبرې مې واورېدې او په زړه کې مې دا وویل چې مور درباندې بوره شه توفېله، ته خو یو تکړه شاعر یې، په تا خو ښه او بد پټ نه دي. ته کوم شي ددې نه ايسار کړې يې چې ته ددې سړي خبرې واورې؟ که چېرې يې ښې خبرې او غوره خبرې کولې نو وبه يې منې اوکه چېرته يې بېکاره خبرې کولې نو بيا به يې پرېږدې؟ طفيل رضي الله تعالی عنه وويل، چې وروسته ددې نه زه تر هغه پورې په مسجد کې پاتې شوم، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته لاړو نو زه هم ورپسې ور روان شوم کله چې دې کور ته ننوتو زه هم ورسره ننوتلم او ورته مې وویل ای محمده ستا قوم ستا په باره کې ما ته داسې داسې خبرې وکړلې قسم په الله تر هغه پورې زه د ستا نه یرولم تر دې چې په دې نیت مې په غوږونو کې مالوچ او پنبه کېښودله چې زه ستا خبرې وانه ورم خو د رب العالمین بیا رضا دا وه چې بیا یې څه راواورول او هغه مې ډېر غوره وبلل او ډېر غوره مې وګڼل نو اوس ته راته خپل حال بیان که ده هم ورته خپل حال بیان کړو نبی علیه الصلاة والسلام ورته سورت اخلاص او د سورت فلق تلاوت یې ورته وکړو توفیل رضی الله تعالی عنه قسم کوي او وای چې پر رب العالمین مې دې قسم می کده دغه قول نه مې غوره قول د دینه مخکې اورېدلی وي ډيره عجيبه وينا وه او ډيري عجيبه خبري وي او نه مي ددي نه مخکي ددي امر په شانتي امر ليدلي وي لکه کوم چي په دي سورتونو کي بيان شوي وو نو په دي وخت کي مي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل لاس ورګوت کړو او ورته مو ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله او په دې کلمه مې گواهی ویله او په اسلام کې داخل شوم طفیل رضی الله تعالی عنه وویل چې وروسته په مکه کې تر هغه پورې پاتې شوم چې د دین اسلام ضروري احکام او مسایل مې زده کړل او څومره مې چې وسوه دومره مې قرآن مجید هم یاد کړلو خو کله مې چې خپل قوم ته د واپس تللو اراده او قصد وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې وویل چې اې د الله رسوله! زه په خپل قوم کې یو منل شوی شخص یم، زه بېرته دوی ته ورځم او اسلام په طرف باندې ورته دعوت کوم، خو ته د رب العالمین نه وغواړه چې ما ته داسې یوه نښه راکړي چې زما په دعوت کې زما سره مرسته او مدد وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دعا وکړه اللهم اجعل له آیه یا الله توفیل رضی الله تعالی عنه ته یو نخه په نصیب کا بیا توفیل رضی الله تعالی عنه وای چې زه خپل قوم ته لاړم نو کله چې هغه زی ته ورسیدم چې د دوی په کورونو باندې اوچت وو، نو زما په مخ کې یوه داسې نور او رڼا وګرځېدله لکه چراغ او ډیوه، نو ما وویل چې ای الله! دا مې د مخ نه بغیر په بل ځای کې وګرځوې، ځکه چې زما سره دا یره ده چې دغه زما قوم به دا ګمان وکړي چې دا عذاب په ما باندې د دې وجې راغلی دی چې ما د دوی دین پرېښودلو. نو بیا هغه نور او رڼا زما د مخ نه لرې شوله او زما د نیزې سر ته منتقل شوه او خلکو دغه نور او رڼا داسې لیدله لکه ځلېدلې چې راغ او ډیوه او په دې وخت کې زه د غونډې نه ورکوزېدم نو کله چې زه د غونډې نه کوز شولم پلار مې راغللو او پلار مې په داسې حالت کې و چې ډېر سپين ږيری و او بوډا و. طفيل رضي الله تعالی عنه فرمايي چې کله مې پلار راغلی نو ما ورته وويل چې ای پلاره زما نه لرې شه ځکه چې ته زما او زه د ستا نه نه يم. پلار ورته وويل چې ای زويه ولې؟ طفیل ورته وویل چې زه مسلمان شوی یم او د محمد صلی الله علیه وسلم د دین تابع شوی یم نو پلار ورته ویل چې ایزویا ستا دین زما دین دی نو طفیل ورته ویل چې لاړ شه غسل وکه پاکې جامې واغونده د هغې نه پس راشه چې بیا درته هغه څه وښیم چې کوم څه ما یاد کړي دي. نو پلار یې لاړلو غسل یې وکړلو جامې یې پاکې واغوستلې وروسته راغلو طفیل رضی الله تعالی عنه فرمای چې ما ورته د اسلام دعوت ورکړو هغه راسه اسلام ومنلو او په اسلام کې داخل شو بیا وایي چې د پلار نه پس مې ښځه راغلله نو ښځې ته مې وویل چې زما نه لرې شه زه او ته د یو بل نه پردي شوي یو ښځې راته وویل چې ولې زما مور او پلار دې ستانه قربان شي څه وجه ده طفیل ورته وویل چې اسلام زما او ستا په منځ کې جدایي راوستې ده زه مسلمان شوی یم او د محمد صلی الله علیه وسلم د دین تابع شوی یم نو خزه ورته ویل چې سما هم اومغه دین قبول او منظور دی چې کوم دین تا منلې دی نو توفیل ورته وی چې لاړه شه د ذیشرا په اوبو باندې اودس وکړه، ذیشرا چې و دا د دوز د قبیلې بت دی چې د هغې شاوخوا اوبه د غره د طرف نه راتویږي. ښځې ورته ویل چې مور او پلار مې د تا نه زهر شه، سمه ده، خو ایا ته په خپلو بچو باندې د دې بت نه نه یریږې؟ طفیل ورته وویل، ته او ذیشرا دواړه دې هلاک شئ! ما درته وویل چې ته لاړه شه، هلته د خلکو نه لرې اودس وکړه او زه دې ذمه وار یم چې دا کوڼ او ګونګ کاڼی به تاته هیڅ ضرر ونه رسوي. نو بیا دا هم لاړه، غسل یې وکړلو، وروسته بیا راغله، ما ورته د اسلام دعوت ورکړو. نو هغې دعوت قبول کړ او په اسلام کې داخله شوه. بیا مې د دې نه پس دوس قبیلې ته دعوت ورکړو نو په هغې کې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه بغیر بل چا اسلام رانه وړلو او یوازې ابو هریره و چې د ټولو نه زر اسلام منلو ته تیار شولو. طفیل رضی الله تعالی عنه فرمای چې زه په مکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلم او د ځان سره مې ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا هم راوستو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل چې ای توفله شاته قوم څنګه دی نو دا وایي چې ماته لګېدلي دي او په سخت کفر کې اخته دي او په دوس قبیله باندې فسق او ګناهونو ډیر زور کړی دی د دې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېدو او او دسې وکړو لاسونه د اسمان په طرف باندې اوچت کړل ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای چې ما کله نبي عليه السلام په داسې حالت کې وليدو زما سره يره پيدا شوله چې هسې نه زما قوم ته ښېرا وکړي نو هلاک به شي نو ما وويل چې هاي افسوس ای زما قومه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع شو او دا یې ویل چې ای الله دوز قبیلې ته هدایت وکړي ای الله دوز قبیلې ته هدایت وکړي ای الله دوز قبیلې ته هدایت وکړي د دې نه پس یې طفیل رضی الله تعالی عنه ته وکتل او ورته یې وویل چې خپل قوم ته لاړ شه او د نرمۍ نه ورسره کار واخله او اسلام طرف ته دعوت ورته ورکړه. طفیل رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه د دوست په سیمه کې موجود وم، اسلام ته مې دعوت ورکول او خلک مې اسلام په طرف باندې دعوت کول. تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړو او په دې کې د بدر، احد او خندق غزاګانې چې وې هغه هم تیرې شوې. نو زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په داسې حال کې راغلم چې د دوز د قبیلې نه ما سره اتیا کورنۍ موجودې وې هغه مې ځان سره راوستلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ولیدله نو په مونږ باندې ډیر خوشاله شو او مونږ ته د نورو مسلمانانو په شان د خیبر په غنیمتونو کې حصہ راکړه نو مونږ ورته وویل اې د الله رسوله ته چې هر غزا او هر جنگ کوي زمونږ قوم د خپل لښکر ميمنه يعني ښي غړخ باندې ګرځوه او زمونږ شعار چې دی هغه مبرور وګرځوه. طفيل رضي الله تعالی عنه فرمايي چې د دې نه وروسته زه د رسول الله صلی الله عليه وسلم سره تر هغه وخته پورې وم تر کومه پورې چې ده مکه فتحه کوله ما ورته ویل چې ای د الله رسوله ما د عمر بن حمحمه بت ذوالکفین ته واستوه د دې لپاره چې زه هغه وسوځوم او ور ورته ورکم نو توفیل رضی الله تعالی عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړه نو دی د خپل قوم نه د یو وړوکي ګروپ سره د بت په طرف باندې روان شول. کله چې دوی ور ورسېدل او د هغه بت د سوځولو نیت یې وکړو او د بت شا او خوا ښځې، خلک او ماشومان راغونډ شول. او د دې انتظار یې کولو چې اوس به طفیل رضی الله تعالی عنه د هغه ملګرو ته شر رسیږي او دې ته منتظر وو چې که چېرته یې ذوالکفین ته د ضرر ورکولو لپاره لاس ور اوږد کړو نو د اسمان د طرف نه به په دوی باندې تندر نازلېږي خو طفیل رضی الله تعالی عنه په داسې حالت کې د بت په طرف باندې ورمخکې شو چې د دې بت عبادت کوونکي هم ولاړ وو او دوی ورته کتل طفیل رضی الله تعالی عنه په داسې حال کې چې په زړه کې د اور لمبې بلې وې د اشعار یې زمزمه کول یا ذل کفین لست من عبادک میلادنا اقدم من میلادک انی خشوت النار فی فؤادک ای ذوالکفینه زه ستا د عبادت کوونکو نه نه یم او زمونږ میلاد ستا د میلاد نه مخکې دی او زه ستا په زړه کې اور بلوونکی یم کله یې چې بت ته اور ورکړو او ښې لمبې پې باندې بلې شولې نو هغه لمبو د دوز د قبیلې نه پاتې شوی شرک هم وسوځولو او ټولو خلکو په ډیر اخلاص سره اسلام قبول کړو نو د دینه ورسته به طفیل بن عمر رضی الله تعالی عنه همیشه د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لازم وو تر دې چې نبي عليه الصلاة والسلام د رب العالمين په طرف باندې لاړو او الته انتقال یې وکړو یعنی وفات شو نو کله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ورسته خلافت د ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وسپارل شو تو فعل خپل ځان توره او اولادونه د رب العالمین د رسول د خلیفہ په اطاعت کې مصروف کړل نو کله چې بیا د مرتدینو سره د جګړو ورونه بل شول، طفیل رضی الله تعالی عنه د اسلامي لښکر په کتار کې د مسیلمة الکذاب مقابلې ته په داسې حالت کې لاړو چې خپل زوی عمر هم ورسره موجود و. کله چې د یمامې نومې ځای ته په لاره باندې روان و، نو ده په لاره کې یو خوب ولیدو او خپلو ملګرو ته یې وویل چې ما یو خوب لیدلی دی. تاسو یې ماته تعبیر کړئ. ملګرو ورته وویل چې څه دې لیدلي دي ووایه. طفیل رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې ما دا ولیدل چې زما سر خرایل شوی وي یو مرغه مې په خوله باندې راووځي او یوه ښځه مې په خپله خېټه کې داخل کړي او زما زوی چې دی عمر هغه مې په ډېرې بيړې سره زما لټنه کوي او ما ګوري خو زما او د ده په منځ کې حجاب او پرده وي نو ملګرو ورته ویل چې ډېر ښه خوب دی لیدلی دی طفیل رضی الله تعالی عنه ویل قسم په الله ما د دې تاویل کړی دی چې زما د سر خرایلو معنا دا ده چې زما سر به پرې شي او هغه مرغه چې زما د خولې نه وتی دی هغه زما روح دی او هغه ښځه چې زه خپل نس او خپلې خېټې ته داخلولم هغه ځمکه ده چې ما ته به قبر وکنستل شي او زه به په هغې کې ښخ کړی شم نو زه دا ارمان لرم چې زه شهید شم او هر چې زما زوی زما لټنه او زما کتنه کوله نو د هغې معنا دا ده چې دی د هغه شهادت غوښتنه کوي کوم ته چې به زه ډېر زر ورسېږم خو که چېرته د رب العالمین خوښه وه او دغه زما زوی به اوس نه بلکې وروسته دغه شهادت ومومي نو د يمامې په جنګ کې ستر او جليل القدر صحابي طفيل بن عمر الدوسي رضي الله تعالی عنه په ستر مصيبت او امتحان کې پرېوتو تر دې چې بلا اخيره د جګړې په ډاګر کې په شهادت باندې ورسېدو نو د طفيل زوی عمر چې وو هغه هم تر هغه پورې جنگ کولو تر دې چې زخمونو کمزور کړو او ښی لاس یې هم په دې جنګ کې پرېښولو او کټ کړی شو. عمر رضی الله تعالی عنه مدینې ته په داسې حال کې راستون شو چې خپل پلار او خپل ښی لاس یې د جګړې په ډګر او میدان کې پرېښودل. بیا د عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت کې، عمر بن طفیل رضی الله تعالی عنهما عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغلو. په دې وخت کې عمر رضی الله تعالی عنه ته خوراک راوړل شو او د هغې په څنګ کې نور خلک هم وو. نو عمر رضی الله تعالی عنه خلکو ته دعوت ورکړو چې راسي ډوډۍ وخورئ. خو په دې وخت کې عمر چې دی هغه روټې ته ورنه راغلو او وروسته شو تېنه عمر رضی الله تعالی عنه چې وکتل چې عمر بن توفیل دا خو د روټې نه ورسته شولو نو عمر رضی الله تعالی عنه تر تاسو کړو چې ای عمره څه وجه ده کې دای شي چې ته د دې وجه په شا شوی وي ورسته شوی وي چې ستا لاس کټ شوی دی او شرمېږي نو عمر بن طفیل رضی الله تعالی عنهما ورته ویل چې وو ای امیر المؤمنین هم دا وجه ده نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته څه فرمایي هغه ورته وفرمایل او دا خبره ورته وکړه چې پر رب العالمین مې دې قسم وي که زه تر هغه پورې د ډوډۍ نه څخه وکړم چې تر څو پورې تام دغه پرې شوی او کټ شوی لاس په دې ډوډۍ کې نه وي وهلی او پر رب العالمین مې دې قسم وي که په همدې قوم کې د تا نه بغیر بل څوک داسې وي چې ځنې بدن یې په جنت کې وي او په دې خبرې سره یې ورته لاس ته اشاره وکړه نو دا کم وخت نه چې عمر رضی الله تعالی عنه د خپل پلار طفیل رضی الله تعالی عنه نه جدا شوی و هغه به د شهادت خوبونه لیدل او د هغه وخت نه به یې شهادت په خوب کې لیدلو خو کله چې د یرموک غزا او جنګ رامنځته شولو نو د نورو اتلانو د ځوانانو په شان عمر هم هم دې جګړې ته ور ودانګل او د جنګ ډګر ته ور داخل شو او تر هغه یې جنګ وکړو تر څو چې هغه پکې هغه شهادت ته ورسېدو چې پلار یې د مخکې نه تمنا ورته کړې وه نو رب العالمین دې په توفیل بن عمر رضی الله تعالی عنه باندې رحم وکړي په خپل هم شهید دی او د شهید پلار هم دی مؤمنانو مسلمانانو ورونو دا ولن شانتی سیرت د توفیل بن عمر رضی الله تعالی عنه نو که څوک د طفیل بن عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې تفصیلي معلومات غواړي نو هغه دې دغه کتابونه وګوري الاصابه فی تمیز الصحابه دریم جل الاستعاب د ابن عبد البر اول جل اسد الغابه دریم جل سیر اعلام النبلاء اول جل البدايه والنهايه شپږم جل او داسې نور د سیرت کتابونه مؤمنانو مسلمانانو ورونو اوس به راشو دې ته چې په دې سیرت کې زمونږ او ستاسې دپاره کوم درس پروت دی یا په بل تعبیر باندې د دې سیرت نه به بعضې فواید بیان کړو په دې سیرت کې زمونږ او ستاسو دپاره ډېر درس او ډېرې فایدې پراتې دي خو موږ د رب العالمین په مدد سره ترېنه بعضې بیانوو اوله فائده او اول درس دا دی چې په دې سیرت کې دا خبره ذکر شوه چې د قریشو مشرکانو به د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه خلق منع کول او په مختلفو وسلو او وسیلو سره یې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خلاف باندې دعوت کولو نو اے مؤمنانو مسلمانانو تاسو په دې خبره باندې خبر اوسئ چې ستاسو په خلاف به خاماخا خلک دعوت کوي او په مختلفو طریقو باندې به ستاسو نه خلک متنفره کوي او د دې ډیر مثالونه دي. په اوسني وخت کې یو مثال یې د افغانستان حکومت دی چې کافرانو مخکینی حکومت او مخکینی خپله اداره بې یاره او مددګاره پرېښودله. او افغانستان یې په مختلفو اسبابو او وسلو باندې سمبال طالب مشرکانو ته وسپارلو سوال دا پیدا شي چې دا هر څه یې ولې وکړل؟ طالب مشرکانو ورسره د شل کالو دښمني په دوستي باندې ولې بدله کړه؟ نو د دې ټولو سوالونو جواب دا کېدای شي چې د خلافت مجاهدین په مخ د ځمکه باندې نبوي او محمدي منهج او قانون غواړي او دغه کافران او مشرکان دغه نه شي برداشت کولی نو دې وجې نه د خپل مال او د هر څه نه تېر شول او د دغه طالبانو سره یې دښمني په دوستۍ باندې بدله کړه. دویمه فایده او دویم درس دا دی ای مؤمنانو مسلمانانو تاسو ته به خلک د یو چا په باره کې غلط او د هغې په خلاف باندې دعوت درکوي خو تاسو یې خیر دی د هغې خبرې ته غوږ ونیسئ خو د غوږ نیولو سره سره خپل تحقیق او معلومات هم وکړئ تاسو ته به خلک دا خبرې کوي چې د اسلامي خلافت مجاهدین خوارج دي، تکفیریان دي او هر چا ته کافر وایي او دا داعش دی او دا د امریکې وغیره پروژه ده، خو تاسو په دغه خبرو باندې مه دوکه کیږئ، راشئ او د اسلامي خلافت په صف کې وګرځئ او خپله معلومات وکړئ، راشئ او د اسلامي خلافت د منهج نه ځانونه خبر کړئ، چې ایا په رښتیا د اسلامي خلافت مجاهدین خوارج دي؟ او که دغه خلک د مکې د مشرکانو په شانتې د ځان نه خبرې کوي، راشئ او د طفیل رضی الله تعالی عنه په شان د نژدې نه په خپله تحقیق وکړئ او معلومات وکړئ او د خلکو په خبرو باندې مه دوکه کېږئ. درېیم درس او درېیمه فائده، ای مسلمانانو! که تاسو غواړئ چې زموږ قوت او ډله دې مضبوطه شي، نو خپل ایمانونه کلک او مضبوط کړئ. او د هر کافر مرتد او مشرک نه برائت وکړی لکه څنګه چې نبی علیه الصلاة والسلام په مکه کې په یوازې ځان باندې د کفر او کافر په خلاف باندې دعوت کولو نو رب العالمین ورته څومره طاقت او ملګری ورکړل څلورم درس او څلورمه فائدہ کله چې توفیل رضی الله تعالی عنہ مکه ته لاړو نو د مکه مشرکان ورته راټول شول او ورته ویل چې دلته یو سړی دی او زمونږ کار یې خراب کړی، زمونږ اجتماعیت یې شیندلی دی او زمونږ اتفاق یې خراب کړی، مونږ یې په اختلاف کې سره اچولي یو او مونږ سره دا ویره ده چې تا او ستا واکمنې او قوم ته به همغه شانتې مصیبت وګرځي لکه څنګه چې مونږ ته ګرځیدلی. نو ته داسې وکړه چې د دې سړي سره خبرې مه کوه او ما د هغه خبرې اوره. او د ده سړي داسې وینا ده لکه جادو، زوی او پلار، ورور او ورور، ښځه او خاوند سره جدا کوي. نو ای مؤمنانو مسلمانانو! اوس هم داسې خلک شته چې د مکې د مشرکانو په شان خبرې کوي او د توحید دعوه به هم کوي او دا به وایي چې خلافت مجاهدین راوتي دي، فساد جوړوي، خلکو منځ کې ډله بازي جوړوي، زموږ اتفاق يې خراب کړی او داسې نورې خبرې درواخله او بعضې خلک دسې دي چې د سلفيت دعوه کوي او داسې وايي چې د خلافت مجاهدينو په وجه باندې زموږ دعوت بند شوی، زموږ مندرسې بندې شوې دي، موږ ته ژوند او زندګي سخته شوې ده او داسې نورې خبرې، خو موږ به دومره ووايو چې افسوس او ډېر افسوس ستا په دې عقيده او ستا په دې سوچ او فکر باندې. آیا سلفیت به داسې وي چې ته د کفري قانون او باچا لاندې د ذلت ژوند او زندګي کوې او د طاغوت نه ښکاره براعت نه کوې؟ آیا دا سلفیت دی؟ ته دې د خپل سر په خپل ګریوان کې ښکته کو ځان سره سوچ وکړه پنځم درس او پنځمه فائده که څوک نورو خلکو ته دعوت کول غواړي نو هغه ته په کار دي چې اول خپله د دین په احکاماتو او مسایلو باندې ځان خبر کړي او بیا نورو خلکو ته دعوت وکړي لکه څنګه چې توفیل رضی الله تعالی عنه اول د دین احکامات او مسایل یاد کړل او بیا خپل قوم ته لاړو د دعوت لپاره خو زمونږ او ستاسې په وخت کې بعضې خلک دسې دي چې درې څلور ورځې په یو مسجد کې تیرې کړي بیا د هغې نه غټ دعوت کوونکی او غټ مفتی ترې نه جوړ شي زمونږ د دې وخت دعوت کوونکي ډیر عجیبه دعوت کوونکي دي شپږم درس او شپږمه فائده کله چې انسان د دین احکام او مسائل یاد کړي نو د هغه زیات کوشش پداوي چې خپل اهل او خپل قوم ته دعوت ورکړي دې لپاره چې حق ومني او په حق کې داخل شي او د حق نه ښکاره دفاع وکړي لکه څنګه چې طفیل رضی الله تعالی عنه وکړل. اووم درس او اوومه فائده، کله چې انسان د دین اسلام دعوت کوي نو په نره او په شجاعت سره به یې کوي لکه څنګه چې طفیل رضی الله تعالی عنه خپل قوم ته په یوازې ځان باندې لاړو او دعوت یې ورته کولو. او خلک اسلام طرف ته دعوت کول دې لپاره چې د شرک نه ځانونه خلاص کړي او په اسلام کې داخل شي او داسې به نه کوي چې د خپلو فتوو نه او د توحید د بیانونو نه انکار وکړي او دې ته بیا حکمت وایي او داسې به نه کوي چې خپله هم جهاد نه کوي او نورو ته هم وایي چې مونږ کمزوري یو جهاد نه دي کول پکار او داسې به هم نه کوي چې په سلفو باندې دروغ تړي او بیا دې ته د حکمت او د دعوت نوم ورکړي، دا حکمت او دعوت نه بلکې جهالت او حماقت دی، عجیبه دعوت دی ددې خلکو. اتمه فایده او اتم درس، کله چې یو امیر یو مجاهد یا دعوت کوونکی په کوم کار پسې ولېږي نو امیر ته په کار دی چې هغه ته دعاګانې کوي دې لپاره چې رب العالمین وسره مدد او نصرت وکړي لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم توفیل رضی الله تعالی عنه خپل قوم ته د دعوت د لپاره ولېږلو او ورته دعا یې وکړه نه هم درس او نه هم فائدہ هغه دا چې امیر ته پکار دی چې د زخمي مجاهد ښه خیال وساتي او دومره خیال یې وساتي اګر که په دې کې امیر په ظاهره باندې سپک ښکاره کیږي لکه عمر رضی الله تعالی عنه د توفیل د زوی سره وکړل او ورته وی ویل چې قسم په الله زه تر هغه پورې دغه روټې نه څکم چې تا پکې دا مات لاس نه وي وهلی خو دغسې امیران چې ته دې رب العالمین دې زمونږ ستاسې نفسونه او زړونه پاک او صفا کی لسم درس او لسمه فائده هغه دا چې خپلو بچو ته جهادي تربیت ورکول لکه څنګه چې طفیل رضی الله تعالی عنه خپل زوی ته ورکړی وو او تر هغه پورې جهاد کول او په جهاد کې ګرځېدو چې شهید شو یولسم درس او یولسمه فائده هغه دا چې په دې سیرت کې د خوب تعبیر هم بیان شوی دی چې توفیل رضی الله تعالی عنه خوب ولیدو او بیا د هغې تعبیر هم بیان کړو نو مؤمنانو مسلمانانو ورونو رب العالمین دې زمونږ استاسې زړونه او نفسونه پاک او صفا کی رب العالمین دې زمونږ استاسې سوچونه او فکرونه پاک او صفا کی رب العالمین دې مونږ تاسې د کفر او د کافر نه وساتي رب العالمین دې مونږ تاسو د ارتداد او د مرتدینو نه وساتي رب العالمین دې مونږ تاسو د نفاق او د منافقینو نه وساتي رب العالمين دې مونږ او تاسې د شرک او د مشرکانو نه وساتي رب العالمين دې په مونږ او تاسې کې هر ښه صفت پیدا کړي رب العالمين دې مونږ او تاسې د نفسونو او د وجود نه هر بد صفت وباسي او رب العالمين دې مونږ او تاسې ته د اسلامي قانون او نظام نه د دفاع کولو توفیق راکړي او رب العالمين دې مونږ او تاسې ته هم د طفیل رضی الله تعالی عنه په شان باندې او د هغه دي زوي په شان تر مرګه پوري د رب العالمين په لاره کي د جهاد کولو توفيق راکي او رب العالمين دي مونږ او تاسي د شهادت د مرګ نه نه محرومه کوي په رب العالمين درته قسم کوو چي مزي دي په رب العالمين درته قسم کوو چي د دنيا او آخرت مزي دي د ذلت نه بچ کېدل دي په دنیا او آخرت کې په دنیا او آخرت کې عزت حاصلول دي رب العالمين ته ورتلل دي د رسول الله ګاونډيتوب حاصلول دي د صحابو ګاونډيتوب حاصلول دي د ملائکو سره ژوند او زندګي کول دي مؤمنانو مسلمانانو په شهادت پسې وګرځئ رب العالمين د مونږ تاسې د شهادت د مرګ نه نه محرومه کوي رب العالمين د مونږ تاسې د جهاد د صف نه نه کټ کوي رب العالمين د مونږ تاسې ته تر مرګ پورې د جهاد کولو توفیق راکې وسبحانك اللهم